الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين مخک رکو کې رب العالمین حضور پاک ته د پیریانو کلام مور او چاغي ستا خبره اورې دی ایمان یې اورو به په خپل کور کې دا خبره کوله د پیریانو دا بیان د حضور پاک لپاره یو معجزه ده او دا غي د ایمان ذکر هم دی او دا کافرانو لپاره عبرت دی چې تاسو د چا عبادت کوي او چا نه سوالونه کوي دی به د پیریانو نه امان اوس او دا پیریانو عبادت به کوي غي په خپل په اسلام کې داخل شي دیو کو کې د پیغمبره بیان دی قل تو ورته وایې پیغمبره انما ادعو ربي زبلم صرف رب خپل عبادت کوم د رب خپل د خیر او د شر د پاره بلم رب خپل ولا اشرک به احد شریکوم نه د خدای پاک سره هیڅ زما پیغام د توحید دی او د شرک نه د براءت کافران په دې کې مبتلا او په شرک قل تو ورته وای د خپل طرفه انی لا املک لكم ضرا ولا رشدا زمالک نیم تاسو د پاره د زرا یا د هدایت تاسو زرا نقصان د خدای په دست قدرت کې او تاسو ته هدایت کول دا د خدای په دست قدرت کې د هدایت دو معنا دی یو خو بیان دی لار خودل دی اخو پیغمبران کوي او دیم ایمان راوړل او توفیق ورکول دا د خدای پاک پیغمبر پچا ایمان پروړی نشي نه ولا توفیق ورکول شي دا د خدای صفت او لار خودل بیان کوي پیغمبران ورشد نمرالا هدایت چې په سم لار روان شي دې ته توفیق وایي دستاسو د توفیق مالک نه انا خدای کا پیغمبران د هدایت مالکان نه دي امانا د توفیق سره چې سړی مسلمان نه د خدای کا البته هدایت په معنا د لارې قودلې د بیان نه کوي نه کله تهدی الى صراط المستقیم قل تو ورته وایا زه په خپل د خدای د ذات نه خلاصې دي نشم انی زچم لن یجیرنی من الله احد مال پنا نشي را کول د خدای په مقابله کې څوک که خدای ما ته تکلیف را رسول غواړي سوچتنه چې ما ته خلاص ولن اجد من دونه منتحرا او نه ځان له منتشم علاوه د خدای نه زید پناه د خدای نه کخلاصيږي په خدای بخلاصيږي د خدای نه نو خلاصول کول شي نه تقدیر کیږي قل تو ورته وایا انی ذچم لا یجیرنی من الله احد هرگز به پناه نه کی مال را د خدای د عذاب نه اس یو قسم په خدای دا څه کول وای ومن يعص الله فلن اجد من دونه منتحدا نبذوهم دخله ذات على وغير فلا الا بلا من الله زه مالک نیم د سشي مگر د خدای د طرفه د پیغام رسول او رسالات او د خبر او د احکام زما کار دا دی چې د خدای د طرفه پیغام رسول او د خدای احکامات رسول بس دا نور د هدایت د زارا مالک زمين زه د خدای نه په خپل ځان نشم خلاصول نو تاسو به تاسو خلاص یو شفاعت ته د انبیو کرام شفاعت حق ته هغه هم د خدای پاک د اجازه نه پس او دا هغه چا د پاره وی چې خدای ورته وی د د پاره هر چا د پاره نشي حتى ومن يعص الله ورسوله سوچ نه فرمانی کوي د خپل رسول الله فإن له نار جهنم دا غدا پارو د دوزخ مقرر دی خالدین فیها همیشه به دی اور کې ابدا همیشه حتا اذا راو ما یعدون تر دې پورې چې ویني هغه وخت چې د دې دې سره دا غي وعده کې دي شي یعنی چې ویني هغه وخت د قیامت نو فسيعلمون به معلوم کی من ادع ناصرا واقل عددا سوک تی کمزور په امداد د امداد مرګور په اعتبار د امداد کوونکو او سوک تی کم پشمیره کی پته ورته لګی چې سوک د چا امدادی نشته او سوک به وسه نه به کافران اوس خزان ته ډیر وی خلک وی چې زما لوی ډله دا او زما فرا دا او زما امدادیان شته نو یا هغه وخت چې ویني چې د کومې وعده ور سره کېدی شي بیا به ورته پته ولګي من اضعف ناصرا د چا امداد کوونکي کمزوري واقل عددا او د چا امداد کوونکي کم دي په شمېر کې یعنې نشته پته به ورته ولګي د کافرانو به نه امدادي څوک نه به ډله وي قل تو ورته حق دا تاسو ته نه کی چې غرض د وادي بکلی تو ورته وای د دې لمما سره نشته قل تو ورته وای ان ادري ما ته نه معلومه اقریب ما توعدون هغه وخت چې تاسو سره وعده کې دي شي هغه نږدې ده هم یجعل له ربي عملا یا خدای دا غیس یو نه موده مقرره کړې یعنی ما ته دا غي پر کې نږدې ده او خلره اما دغای ته ویلې خدای ولا یو لري نیټه مقرر کړل ما ته دا پته نه قل تو ورتو ان ادري ما ته پته نه لګي قریب ما توعدون نزدې دا راس چې تاسو سره دا غي وعده کې دي شي هم یا جل له ربي امدا یا خدای غي د پاره یو لري نیټه مقرر کړل ما ته پته نه لګي عالم الغیب دا ذکر ته پته نه لګی چې دا غیب عالم صرف د خدای ذات دی فلا یسر علی غیبه احد نه غالب نه قادر نه خبر په خپل غیب باندې هیڅو خپل غیب چاته نه خی الا من ارتضى من رسول مگر بعض غیبونه خی هغه پیغمبر ته چې خدای وغواړي یعنی غیب او خبر پیغمبرانو ته دا وحی ټول د غیب او خبر نو خدای عالم الغیب بس البته پیغمبرانو ته بعض خبره د غیب او کوي چې د غیب د شان سره مناسبه د احکام او د تشریعات ټول کوي او د باقی د کائنات ورته بعض خبره کوي د هر چیز غیب او علم صرف د خدای سره الا من ارتضى من رسول مگر خی بعض خبر خدای پاک هغه پیغمبر ته چې د خدای په خشي نه دا هغه مناسب ورته وکړي فإنه هغه چې ورته خی د ملائکو په واسطه خی وحی په ذریعہ ورته وکړي او دا وحی نه چاپیره څلور ملائکې د څوکې په غرض روان چې دې د خدای پیغام په حفاظت او جبرئیل السلام چې براتون ور سره وسلور ملائکې نور را روان فإنه يسلك من بين يديه خدای روانه روان دي د دې وحنه ورسته د دې وحنه رصدا څوکه څوکه ورسره لېږي د وحي په لېګلو په وخت يعلم چې خدای معلوم شي هغه علم سره چې آیت علم ظاهر وي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې دې ملائکو ورسو پیغمبر خپل پیغمبر نو ملائکه د وحي چې هغه د غیب خبرې پکې هغه خدای راولي دي د ملائکه په واسطه او ورته څوکې راولي چې خدای ته معلومه شي چې ما دوی په اطمینان دا ورسو په خدای ته معلومه ده او دا خدای یو نظام دی ظاهر کې خدای یا دا خدای ملائکو نور مخلوقات ته پتو لګي ان قد ابلغو چې دې ملائکو ورسو رسالات عندهم پیغامات دا خپل باقی واحاط بما لديهم خدای خبر دې د دې د حالات واحصا كل شيء عددا او خدای ته معلوم دې شمیره د هر څه خدای ته شمیرم د هر څه د ذرات کې څومره ضروری دي څومره سات کې دي د اوبو څومره شګي دي څومره میګي دي څومره مچان دي څومره اونې دي څومره پاڼې دي څومره کائنات دي د دې علم خدای سره دی دا پیغمبرانو ته نه نه ملایکو ته البته بعض خبرې د غیب خدای پاک پیغمبر ته وښایي چې هغه د هغه لپاره معجزه وکړي او د هر څیز نه د هرې ذرې نه خبر صرف د خدای رضا دا د پیغمبرانو لپاره عیب نه دی چې هغوی خبره ځکه دا د هغوی کار نه دی او چې څو کوئی پیغمبر د شګو د شمیر نه خبر دی د مچانو د میګو د ماشو دی پیګی نه د پیغمبر په موقع پیغمبر د دغه خبرو سره تعلق نشته دې سره د خدای تعلق دې ځکه خدای پیدا کړی دی الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نو چې خدای کوم څه پیدا کړی دا غي خبر هم دی ورته ځکه چا پیدا کړی چې چا جوړ کړی پیغمبر خدای نه پیدا کړی نه د پیغمبر د جون د غي سره تعلق ته نه د پیغمبر د احکام نو د تکوینیات علم د کائنات یو نیم پیغمبر توفی د معجزې په شکل او باقی د احکام علم ورته ذکر هغه تعلق دی سره وی بعضی د غیب خبر ورته عالم الغیب صرف د غیب دی یو دا خبرونه د غیبی او یو علم غیب دی نو علم غیب صفت تخته علم غیب دی ته چې دا علم دا خپل صفت دی نه د پیغمبرانو نه زم دا چې د هر څه علم ورسره دا د پیغمبرانو دریم دا چې بشک او بشبي او یقیني وي د پیغمبرانو علم خو یقیني نه دا نور مخابره کوي پیغمبرانو علم ته اطلاع علی الغیب د غیب خبرونه ورته ورکړي ٹھیک عالم الغیب صرف د خدای تعالی او خبرونه د غیب به اندازې خدای پیغمبرانو ته لګي چا ته زیات او چا ته کم هغه ټول غیبونه چې راځم چې د خدای د علم په مقابله کې دومره نه دي لکه یو ساعت کې چې مرغه دریاب نه په مخو کراوچته قصه پیرا شوی و دی وی خدای ز په لیدل ما پیغمبرانو ته د غیب علم دي ته اوس پته نه لګي چې زما په زمانہ کې یو انسان به په سفر روان دی هغه ته خبر معلومه دی او د تنه معلوم سړی وجه دی وی دار وری وی دیوال جوړی وی دار وری جوړ کشته ما تکړه وی دار وری ما تکړه دغه د تر معلومات او هغه ته باز څه نه خره قومي دغه خیده مثال په شکل یعنی په درجه کې د موسی علی السلام چت هغه د دغه علمونو سره تعلق لري چې هغه د دې پیغمبر د پاره ضروري نه نو دوی ناس په کشته کې روان یو چانچان رااله د کشته په اړه کې نه او دریاب کې ټنګه واره خضر علیہ السلام ورته ایمان خاص علمي او علمک او علم الخلائق زمان او ستا علم او د ټول مخلوقات علم کې راځم کې د خدای د علم په مقابله کې دومره نه دی لکه د مرغې چې د دریاب نه د خدای کائنات چاته نه دی معلوم نور چاته پورا نه دی معلوم دا نور څه شي نو دې کې څه دي سپومه پورا را د دې ستورو شمیره دې د ستورو کې بس مخلوقات یو ساده د دې علم پیغمبرانو ته نشته دا د خدای صفت ځکه پیغمبرانو دې سره تعلق نشته د پیغمبرانو تعلق د عقیدو د عملونو د اخلاق سره او په دې علم کې د هر چا نه وی بعضې سيزونه ورته خدای خو چې هغه علم معجزه علم غیب دي ته چې د هر څه علم یې ورته او هر څه ته شامل دا ده او چې سړی پیغمبر علی السلام تداوی چې دی لکه د خدای پاک په شان عالم غیب دی او چې څنګه خدای پاک دا څنګه خبر دی دې خبر دی نو ته خدای پاک سره پیغمبر علی السلام په یو صفت کې شریک نو شرک کې مبتلا شو دا جاهلان دا خبره چا دا تاسو کړی چې جن پیریان به د مسلمانانو سره په جنت کې یو ځای وي کنه خپل دې مسله کې د ملایانو خلاف ته چې پیریان به جنت ته ځي سیدا د کذیبه او به وا داسې اوسېږي مستقل او د خادمانو په شکل کې به اوسېږي دې کې راغلي نو خادمانو په شکل یا په افراد کې اوسېږي پیریان به جنت ته صرف زمون د پیغمبر دا صفت دی علیه الصلاۃ والسلام چې د خدای بنی آدم تم را لګی د پیغمبران ځکه دی اخیری پیغمبر دی نو خدای په ټول پیغمبران ختم کړی نو دې ټول مخلوقات را تر لګی باقی پیریان تخلو انسانان تخلو اوس کته وی چې دا غي نمونه هغه مون سره تعلق نه لري نه ته خبرې نه د احکام نه خبرې نه د دې پیریانو د احکامو نه پوره خبر دغه جدا مخلوق ته جدا خبرې مونږ ته نه خبر مونږ هغه مرویل شو چې سب خدای او رسول ویلي هغه نه زیات نشو ویلي ځکه دا غیبی مخلوق ته مونږ ته پستر نه خبر علم یې خدای سره چاوی د آدم علی السلام نو مخکې چې پیریانو جون دي څنګه مونږ ته نه معلوم او سمامورو کونو ظاهر دا چې عبادت به کو دغه احکامات ورته راغلي به فساد کړو لاغي حال تکتل ملائکو نو ځکه خدای پاک ته وای اتجل فیها من یسجد فیها ویسجد الدماء حساب داسې مخلوق بیان لګي بلکې زموږ عالمان وي د آدم علی السلام مخکې درې قسم مخلوق تیر شوی دی پر مخ د دې بنی آدم نه مخکې مخلوق او جن پیریان د جن نه مخکې مخلوق ته هغه ته حن وي د حن نه بل مخکې مخلوق ته هغه ته بن وي نو بن حن جن آدم یې څلورم قسم مخلوق دی آدم علی السلام خبره ولایا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه دا کوم صورت چې موږ شروع کول غواړو د دینم دی صورت مزمل دا په مکه مکرمه کې نازل شوی دی شل آیات دی او درو کوګان دی د دې په شان نزول کې زموږ عالمان وایي چې حضور پاک لا په مکه مکرمه کې دا کافران یو ځل یو ځای ته راغون شي نو د دواړو جهانو د سردار په سر خبرې کولې یار دا سړی څنګه سړی چاوي کاهن دی کاهن دی ته چې دا د غیب د ځان خبرې کوي استاد د دشمنان دی او د درې دی او استاد عمر بدخواهان دی دې ته کاهنه د د کلام او کهانت نه دا خډیر خپل خبره چا پکې ویا سا دغه دی لیوانه دی مجنون بیا وی لیوانه داسې د پشان سنجیده د پشان نه خل د اوتیارتیا خبره خدای راوچاستنه نو دې څنګه مجنون دی چاوي ساحر ویل او بل څه ویل نه سیر خدا سي دي د څه سیر کړو نو بل وی سیر ادارې چې رورې درو نه جدا کو پلارې د جوی نه جدا کو قوم کې انتشار پیدا بس وی زه ټیک ته ساحر به ورته و نو دې ټول خبرونه حضور پاک خبر شو خفاو ساده په سر واچو پټ کور کې ملاست او سوچ خدای پاک ورته د شفقت په انداز و یا مزمل یا صادر کې ځان پټون کې پروا مولا رضا دې خبرو دا به او حضور پاک په اول ورځو کې چې وحیم شروع شو نو چې وحی ولا رااله نو چې کور تراړ یخنی پیرا نو بیبي ته وایي زمینونی زمینونی ما په کمبل کې پټ کې په کمبل کې مدثر او مزمل وای کمبل کې ځان پټون نو خدای پاک ورته ما صفات یاد یا ایها المزمل یا خپل مبارک ذات چې تا په کمبل کې ځان پټ کړ کمبل کې ځان مو پټاوه کوم لیل د شپې ولاړ یا خدای پاک د شپې دا وخت کې حکم و چې دا پنځه منځونه فرض وو نو تهجد په حضور پاکم فرض دو په امت او دومره ډیره حصہ چې نیمه شپه ولاړ دی خو د نیمه شپې ګړی خو نه وي که نه چې اندازه لګېدی شو نو هغوی به د یارې ټوله شپه ولاړ وي وي زه د نیمې نه که لږه کمه شي یا لږه زیاته شي نو چې لږه کمه شي درې درېیمه حصه شو یک بټه تین او چې زیاته شي نو دو بټه تین سلسان شو وي دومره ودرېږي نو دوی به ولاړ نو څلورمه حصه د شپې به تقریبا آرام کوو باقي به ولا نو پدې دغه کې په ټول شپه کله ودرېدل چې هڅه نه لري کې کمی را نشي نو په او پرته نو به په دې اخر رکوع کې به منځونم پنځه فرض او د اخر رکوع کې دا یو کال بس تناول شوی به خدای تهجد مو دومره ډېرې فرضیت ختم ویل لک شان درې چې څومره موږ بیا هم ختم شو فرضیت ختم دی او سنت دی او مستحب دی اوس خدای دا بیان کې دی صورت یا ایها المزمل یا کم بل کې ځان پټون کیا پیغمبر قم الليل طول شپه ولاړ یا خدای ته الا قليلا مگر لګي صد شپه دې کې آرام کا او باقي ولاړ نسبه نیمه شپې پورې ولاړ یا او ان قسمن هو قلیلا یا لاغین لکم د نیمه نه لکم او زد علیه یا په زیاتې کا ول نیمه نه خدای ورته آسان نیمه شپې پورې ولاړ یا د نیمه شپه پورا په اندازه نشه رښتې نو خیر دې لګ زیات یا لګ کم نو درې اختیار رااله نیمه پورې ودرېږي او کله نیمه نه زیات ودرېږي او کله نیمه نه لږ کم ورتل القرآن ترتیلا په وضاحت وایا په صفایه وایا قرآن شریف خو په وضاحت هر حرف جدا جدا وینا دې ته ترتیب وایي نو خصاب په وضاحت سره قرآن شریف لولا دا ولې پتا تهجد کو ذکر ان سنلقي عليك قولا ثقيلا مونږ را نازل پتا یو درون کلام واحد در باندې نازل نو چې تا کې تحمل او برداشت راشي د شپې عبادت کې سړی کوي هغه قسمه مهنت کوي او هغه قسمه کار کوي کوم سړی د شپې خدای ته درې دی شي هغه ډیر کار کوي نو خدای پاک وی دا تهجد پتا ځکه کوم چې تا باندې یو درون کلام نازلوم چې دا غي د برداشت ماده در کې پیدا شي وحی چې په حضور نازل ده نو که یخ جمیش راز بوا نو خلی و کرا او د تندینه به خلی کې تندینه زر خلی نو ځي په کوه خبرناس تو خبر کې نه یو ځل په وحی شورو شو زید مثابت په پتونې پتونې شو هغه قریب و چې زما پتون مات شي خدا د پاره د پیمال کولو د نفس نفس په خطا دیش واقع مقیل او خدا د وینا د پاره قران شریف پکې سړی خوي دي ځکه د شپې شور او شغب ني ټنګ ټنګ ني اوازونه ټول خلاري شمه خلاري نو سړی تلاوت صاف کولی شي نو د شپې ولاړه ناشیا تللې بشکه ولاړه د شپې د عبادت لپاره یا اشد وطعا دا خدا مضبوطه ده د پیمال کولو تابع کولو د مسخر کولو د نفس لپاره نفس قابو کولو لپاره دا وخت ډیر خره نفس کې سرکش ځکه نفس حرام وړي او د کېدل وړي دا چا پوره کړی نفس ته ټینګ شه او پاسه د نفس مخالفت او د نفس باندې تابع شي نو چې د نفس ته تابع شنو سال له حرام ته دی ګوتلی نشي ځکه دا حرام خو ځکه کوي چې نفس ورته وي یاره دغه خزه وي دا پلان کې شي وي دا وي دا سنما وي او چې نفس ته سره مقابله او ځل کړی نو ته به غالب دا شیطان او نفس نه راکای کدا نفس د شیطان سورلی ده په نفس سره کار کوي نو د نفس په مال کول کې غواړي نو د شپې موز کوي او وینا پکې بخاری دا قرات وطن دی بخاری شریف کتاب تفسیر کې د لرا شاشد دوت ان موافقه اللسان والقلب د زړه او د جبه وینا یو شان دي چې زړه حضور برابرۍ او د جبه برابرۍ ان لك في النار سبحا طويلا بشک استا پرواز کې ډیر شغل وي یعنی دروازه نور کارونه وي د دنیا کارونه مهمات قضاګانې نو د شپه عبادت ته وسپاره ځان له وخت خدای سره ریاکاری پکې نه راځي چا باندې سرسان نشتا نو دا د شپې عبادت خدای پاک ډېر کو د شپې عبادت کم یو دی زموږ عالمانو د ماسپخین ماسپخن د تر سبا پورې هر وخت کې دی مونږ کو نو پاغه ناشه تل لیل کرا ماسپخن سره مونږ کې فرض او سنت نه پس به نفلو کې نو او شو د شپې را پاسې دم پر او ډیر بهتر هغه وخت چې سبا نه مخکې سره را پاسې یو غنټه نیمه ځکه دا وخت کې خدای پاک عرش معلا نزول کوي اسمان د دنیا ته خدای پاک راشي او اعلانات کوي وی سوکشته چې زمانه بخنه وړي چې زیو بخنه سوکشته چې سوال نه نو کې چې سوال منظور کوم سوکشته چې زما عبادت کې چې عبادت کوي دا اعلانات نو دا دغه وخت د عبادت ته قبلې دوه وعده ده او دا وخت کې دې ته د خدای د تجلی وخت وایي نو دا وخت کې دعاګانې کوي خو که سړی هر وخت وي عالم او طالب سړی مطالعه کوي نو دې دې دوه د کېدو نه مخکیو کی خلاص او که سړی نشي کولای همیشه دې دا عادت وګرځي چې دوه رکعات سنت د ماسوتنو کې اور پسې دې دوه رکعات زیاتی نه پلو کې او به دې درې رکعات ویتر کې دا د شپې ولاړه زمو غوندې کمزور ده پاره خدا خره خو پریدي دي سړی نه او که همت کولی شي سبا نه مخکې را پاسینو خو ډیر نور نه اعلانو دا بزرګان دغه طریقه خو د ماسوتن نه تر سبا پورې دا ټول یعنی تهجد اصلي دی چې لږ آرام سړی کې به را پاس او دا نفس په مال کول هغه کې خره ذکر یې سبا وخت خوب خوب او تنفس ته ټینګ شه تا خو به ډېر خوبونه کړي زما ترو خدای پاک دې وبخښي استاد مې محترم نو کور والا ورته ټوله شپه والا خوب نه کوي او ډېر عبادت وی دا خوب وخت براش وګدو ودو پراتی په خبر کې به ودم روغت خوب کو دا اوس د خوب په خاصه نه خدا دا دین مساله نه چې سړی ودشي د عبادت فنیت کې خیر زبر پاسم ناغو د کېدل مرته خپل په عبادت کې صاحب نن موږ په بخاری شریف کې وې حضرت معاذ کلام دی انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی زما په خوب کې د ثواب امید دی لکه په والا راکې نو استراحت پنیت د عبادت دا عبادت چې ډوړې سړی خوري په دې غرض چې ما کې خدای ته خطر کې منځو کوم روزه په کوم نسم نو دا ډوډۍ خوراک ته عبادت وادو کې په دې غره چې ما خدای د حرامو نه بچ کی خدای اولاد راکړي نو دا د ټول عبادت دی په چې مطلب او مدعا د سړي خدای وي ناس ولاړ وي هماواره عبادت ته په دوه قدم عمر هم حاجی دی چا چې کړي د مکی په لور نیت د مکی په نیت د کور وته نو په کوڅه کې مړ شو حاجی څوک په حق پیروي د اولیاء کا د واړه په معنا کې ولایت وي د اولیاء په نقش قدم رواني د اولی که نور خلق د دنیا غمونه کان دي د رحمان سره د غم د آخرت به بزرګ دي نو ان ناشئه الليل بشک ولاړه د شپې چې دا هي اشد وطن خدا د پاره د پیمال کولو تابع کولو مسخر کولو د نفس نفس بتابه کې ګوره دا چې سمره لیونی په بازارونو کې ګرځي دا نفس پس روان دی فهمه نفس ورته وی راځه بادا تراسه چې خزي وینه واق و مخیل او خو د پاره د وینا ان لك في النهار سبحان طويلا بشک استا پرس کې ډیره مشغولتي نشپه عبادت توبه واسکر اسم ربک د خدای نوم یادوه د خدای نوم چې څومره راغشته شي وتبتل الیه تبتیلا خدای ته ځان لکېږه ځان لکېدو سره توجه د مخلوق نه خالق ته د دې مطلب دا نه چې مخلوق سره خطه تعلق وکړي ځکه دې طرح باندې وایي او که مخلوق سره د تعلق وي نو د خدای د قانون مطابق نه نو خدای سره ځان لکېږه په ځان لکېدو خدای ته توجه خدای که په بازار کې روان یم خدای پاک باندې دې ستا نظر چې خدای حاضر دی زما د سترګو ته ګوري زما د خو ته ګوري ته خدای هغه نه غایب نه زما په سر ولار مراقبه اصلي دی ته وایي مراقبه معنا د خدای د رقیب په صفت باندې همیشه فکر کول رقیب معنا نگران مراقبه معنا دا چې خدای په معنا نگران نو روانه هم ستا مراقبه ده ولاړ هم ستا مراقبه ده چې د خدای په ذات ته دا نظرې چې خدای ما ویني وی دستر کار دل بایا لاس پکار کې مشغوله ساته او زړه د مراقبه د پاره څخه سواز ضروری نه ده مراقبه دې ته وای چې د خدای د صفت د رقیب تصور کول په ذهن کې هر وخت چې خدای په ما رقیب او نگران ان اخا واذكر اسم ربك خدای د خدای نوم یادوا وتبتل الیه تبتیلا خدای سره ځان لکیږي په ځان لکیږي خدای سره لږ ځان له سوچ کوا فکر کوا چې زه د کم ځای نه راغلم دنیا کې مې سور د تیر کړې او زم به کم ما ازما خپل سو شو نکم سو شو نیا مې سو شو مور مې سو شو هاي کم خارغ او زه خو دنیا ته په خپل اختیار نه راغلم زفر بل پاکم راغلیم زمبم دبل پاکم رب المشرق والمغرب هغه لوی ذات ته ځان لشه چې خاوند د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته د لایق د عبادت بغیر دا غنا فتخذ وکیلا اونی صدقه ذات کار ساز ځان الله پدغه توکل او کپدغه لوی خدای چې ان شاء الله کارونه به هغه سر پر رسي اسباب نه وکړه علی په اعتماد باندې پاره فتخذونی صدقلوی خدای وکیلا کارساز خپل واصبر علی ما یقولون صبر کو د دوی په خبرو ها کافران چې ستا پاک دی وای چې ساحر دی او کاهن دی او لیوانه دی صبر کو واحجرهم حجرا جمیلا پرې د دوی په خبرې خو دو سره خبرې خو دل دي ته وی چې د بدل خیال مراواله زړه کې چې زبته بدل اخلم بغض نفرت مرا ولا زړه کوي بخبل کار واحجرهم هجرا جميلا فريد دي په خبره خورو سره که چا در سره بدیو کا بدل زړه کې مرا ولا چې زبته انتخاب وزرنی خدای وای ما پرې د دوی ته یعنی ما تاسو سپاره خیر وزرنی والمکذبین ما پرې دا د منکران دا کافران چې ستا خبرو ته درو وای ولې نامه خاوندان د عيش او اشرف د مال او دولت ما پرې دا دا د مالداران کافران پرې دا دی په دې نعمتونو باندې غایر دي ومحلهم قليلا لګ مهلت پر کبیلا یعنی تسمو یا خیره ورته مکه ما ته پرې ما پریدو دی ذرنی والمکذبین ما پریدو دا منکران ولنام دا خوشحالو والا خلق چې پایش اشرت کې مبتلا دي د پیغمبرانو خبرو ته او د قیامت او د مرګ خبرو پورې ټوکې کوي الکه زناور ته چې ټوکې کوي نو ویني نه دا څوک مړ شو دا مخبره پچاټه کې د زوزانو شپول به دومره لوګه به پیراشي چې دا لوګه به په دوی آزاوي نو دا ازغو خوراک به ورته پیش کړی شي هغه مړې کې ونخلي نو یو بو نو چې وبور کې نو بو به دومره ګرمي وسقو مان حمیمن فقط فاما چې ویس کې نه به د کلمو نو دي کلمې به تی پروزي د دوبره دومره ګرمي وبو د شګې په شان به اوار شي د کندو ته به پروتي نو ځمکه به ټوله ګول مولي بلکل غونډه وکانت الجبال یوم ترجف الارض ما وفاغز ورزی چې او بخوزی د ازمکه والجبال غرونه وکانت الجبال کثیبا مهیلا شبه غرونه شګه بيدون خدای وای دې کافرانو او حضور پاک تم د تسلی لپاره ان ارسلنا الیکم رسولا مونږ را لګلې تاسو ته یو پیغمبر شاهدن علیکم دوی به کې تاسو باندې د قیامت پر یا نگران د عملونو تاسو کما ارسلنا الى فرعون رسولا لکه مونږ چې لګلو فرعون ته رسول فرعون خو تاسو نه لوی بادشاہ د مصر نهرونه کولو کړو تاسو خلا بادشاہ نه قبایلی ملکان نو هغه څه چل کړو ان هذه تذکرہ بشک دا بیان چې دا یو نصیحت ته عبرت ته تاسو را پا فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا کله چا په هینو د دې عبرت نه دی پیدا والی د دې نصیحت نه او خدای طرف ته د لار ځان له جوړ کی یعنی د خدای په طرف دی روان شي فمن شاء ان هذه تذکرہ بشک دا یو نصیحت ته فمن شاء کله چا په اتخذ الى ربي سبيلا ودي سي خپل رب تلار خپل خپل رب ته دلار وني سي هغه طرف ته روان شي وصلى الله تبارك على خير خلق الله قرآن شریف کې چې کوم هدایت ذکر دی دا زمون نصیب دی او د بدو عملونو کفار او بدو اخلاق ذکر دی خدای دا غنه مصاب اللهم لا تجل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحابه اجمعين دا سوره مزمل رسته رکو ده پاړم به رکو کې دا بیان شو چې خدای پاک زموږ پیغمبر ته وایي چې ته او تا سره ستا امتیان نیمه شپې نیمه شپې پورې ولاړ وي د خدای خدای که نیمه شپې نه لږه کمه شي یا نیمه لا زیاته شي نو خیر دا اساني ورته په دې وایي چې ګړی خو نه وي هغه وخت نو د نیمې شپې اندازه به څنګه لګوله نو خدای وایي د نیمې نه زیاته یا د نیمې نه کم یا نیمه نیمه نه زیات شي نو دوه حصې شي په درو کې چې نیمه نه کم شي نو درې مې سره یا نیمه دغه عبادت پاري مقرر تهجد په فرض چې کوم وخت پنځه منځونه فرض نو نو د شپې مونږ په فرض نو دا ډیر ګران کار دی لکه تقریبا څلورم شپه د ایسې به د شپې خوب کو درې ایسې به وی خوب نو دا وخت مو پړسېل د صحابه کرامو مو پړسېل یو کال دا مهنت کړل خدای پاک حضور پاک ته وای دا مهمت در باندې کوم تا تلوي احکامات او وحی نازلې دا غي دې درون وزن دې نه چې تا کې برداشت راشي او صحابه کرام ته وای چې نفس پیمان کوي او تابع کوي دا دا غي د پاره یو علاج نه نفس په خواهشات منلو کې د خدای رضا نشته چې نفس سره مقابله کوي نو علي بدر په خدای بولوي دیم دغه وخت تلاوت کو خسړی کول شي د خاموشه وخت د خدای د خاص نزول او د تجلی وخت یې خدای دعاګانې تملې دا یو کال کې سخت مهنت یې تیر کړی دی نو به په بل کال کې دا رکو نازل شو او دې کې ورته خدای وایي چې با تاسو په ډیر قرباني وکړه زه اسانه شو درته چې څومره مخله د شپې تهجد دغه کافي هغه صح حکم ختم شو نو دی آخری دا کې دا ځکه تاسو ته یو تکلیف ویم دا چې څوک باسي مریدان وي څوک به جهاد کوي د خدای په لار کې نو به بدانه شي پورا کول ځکه چې سړی دروازه جهاد کې د شپې چل پټو د شپو دی نو خدای اسانه راوخلوي چې سم رموسي رومره کوي چې ته به ولاړ وي قریب د درې د دوه سو د شپې پورې خدای ته معلومه و چې تا د خدای حکم پوره کړ قریب د دوه سو د شپې پورې به ته ولاړ دو بټه تین سره ونسبه کله نیمه وسلسه او درېمه یې سره درېمه یې سره باندې د معامل کو په نیمه د معامل کو په دوه حصو په درو کې د معامل کو وطائفه من الذين معك او یو ډلې تاسو ان استا مسلمانان مخلصان امتیانو دا دومره مجاهده تا سره وکړه خدای وی هغه اندازه ما ته معلومه ده چې نیمه پورې بولا او بیمه پورې ځکه والله یقدر الليل والنهار خدای ته اندازه د شپې او د ورځې نو عالم ان لن تحسو خدای ته دا معلومه نه چې دا به تاسو همیشه پوره نکړئ شئ وخت به هم همیشه دا عمل نه شي نو فتاب علیکم خدای رجوع کړه په احسان ټول سره پتا خدای در باندې احسان وکړ هغه حکم در تمام شو فقروا ما تيسر من القرآن لوله چې څومره اساني تاسو ته په قرآن مراد نه تهجد مونږ کولی ځکه تهجد کې ولاړې دی او پکې تلاوت کوو وی چې څومره قرآن شریف لوستې شي یعنی څومره مونږ کولی شي او څومره پکې لوستې شي علم خدای ته دا معلومه ده دا فاول دا وجه شو چې تاسو دا وسنه بار ده خدای ته دا معلومه چې دا وسنه بار ده مخ کې په دغه تیرې یو کال د قربانې صفت پکې پیدا لکه روجم فاول کې سخت و اول کې چې روجه فرش شونه د ماقام او ماخوتن په منځ کې فراغ کا کې راو ماقام نه پر ماخوتن او چې ماخوتن به داخل شي به بند شي یا وا زم دا چې دی وخت کې بم کدي سترګې پټې شي ما سوتن منو دا فلم بدر باندې فراس کاک بن شو یو دو صحابو نه دو واقعات شي یو یو صحابي حضرت سلمان اغنون زمیدار واجستو لرزه کار کړ چرای غریبی وا چراغ دې فاطم ټول راز روزه واستړم چراغ وسو شي چراغ راغی وای فار ما خیبت لك وای چې دې وی خیبت لك غراوي شنو به په خلاص کا بند نو سار لا چې کار لا لاندې په دنا پریوست آیا عمر فاروق ما خام او د ما سلطان منځ کې به روزه چې ما ته شنه ار سره وو خود سره نږدې ختم راوړم سبا پوری جاره ده فرانه نو دا شان تهجد هم په اول کې فرض خدای خدای په دې امتحان نه ندی ایمان یې معلومه ابتدا کې صحابه ډېر پر نو خدای پاکوي تاسو زما حکم پورا کړ ما ته معلومه ده چې څوک دو بټه تین سوالار دی څوک نیمه سوالار دی څوک درې مې سا ځکه د دې اختیار دا همیشه نشي کولای نو بس چې څومره مخکې او خدای ته دا معلومه ده چې څوک به تاسو کې مریضان وي څوک به جهاد کوي نو اس آینده د پاره آسانه شي شکر دې چې خدای آسانه نه دا وی تر دا یو صورت ته چې زموږ امت دی واجب دا غاد نه دا تهجد نو سره د ویتر نه چې دوه کاته مخکې کې زیاتی بس پورا تهجد دی وکړه نو ګورستو پاسې د نور علی نور دی ثوابونه دی او رحمتونه دی او کنه شي کوله نو چې څلور رکعات فرض د ماسوتانو کې او د سنتو کې نو د وتر نه مخکې دوه رکعات او ورپسې درې رکعات او کدا د تهجد په ځای ونه هغه تهجد اوس هم پاتې دی خو شکر یې د وتر دی معلم ان سيكون منكم مرضى خدای ته دا معلومه ده چې تاسو کې بسوک مریضان دا ان په نسب پیدا کیږي چې سیندا شنو بیا نسب ختم شي نو ان سيكون خدای ته دا معلومه ده چې تاسو کې به مریضان واخرون یضربون فی الارض نور کسان به چې سفر به کوي په ځمکه کې څوک به د رزق په تلاش کې څوک به د جهاد په سلسله کې نو سفر سره خدای ته حاجت ده چې سړی د ورځې مزل کې استړي واخرون خدای ته دا معلومه ده چې تاسو کې به داسې کسان وي یضربون فی الارض چې سفر به کوي په ځمکه کې یبتغون من فضل الله ځان له بد خدای فضل او ولار سبق چې دی هغه قرآن شریف تلاوت دی نو خدای د ټول مونږ نه تعبیر په لستو د قرآن سره کوي یعنی مونږ کوي چې قرآن پکې دی قرآن لولې چې څومره درته آسان دی مونږ کوي هغه کې قرآن لولې چې څومره درته آسان باقی مستعار او دا باقی منځنم قائم ساتي باقی پنځه منځونه واتو زکات زکات ورکړه واخرج الله قرضا حسنا